پدې آیات مبارکه کې ترغیب دې دعوت ال الله تا او دا متعلق دې د مخکې آیات یو سلسله ورم سره چې پاره کې وی ولتکم منکم امه يدعون الى الخير پکار د چې پتا سو کې یو دا سړلې چې خیر طرف لرا بلل کوي نو په دې آیات مبارکه کې وایي چې تاسو غره امت یې دغه خیر طرف له برابر لن کوي کنتم خیر امه یی تاسو غره امت غره لاله په آیات کې کنتم په معنا د انتم سره دی یی تاسو غره امت خو تعبیر په کان فعل ناقص سره ذکر وکړو چې دا په دوام او استمرار باندې دلالت کوي یعنی تاسو غره وی او غره بی یا وی تاسو غره امت په علم د الله کې کان فعل ناقص په خپل معنا نه کنتم خیر امه فی علم الله او بعضی محدثینو ذکر کړی چې دا لفظ د 70 د کثرت د پاره نه ډېر ډلې امتونه تاسو نه مخکې تیر شوي تاسو اخیرنه امت یې انتم خیرها او اکرمها علی الله په دې ټولو کې تاسو په الله باندې ډېر عزتمن او د الله په نس ډېر غوړی امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی وګد حدیث په آخر کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وجعلت امتي خير الامم زما امت په ټول امتونو کې غوړه ګرځول شوی دی بهترین په دې خلکو کې د خلکو د پاره هغه څوک ني چې په زنجیرونو او اتکړو کې یو کس روستي همارای کې ورله توکونه اچولي زنجیرونه پکې اچولي تر دې چې په اسلام کې داخل شي لکه مسلمانان د کفار سره جهاد کې دا غي قیدیان راول نو په اتکړو کې راغل او اسلام قبول کو نو دا غره امت ته غرواله ورلفدي او صاف سره ملاو دي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر او ایمان بساتی په الله باندې او په جنت کې چې نور کوم امتونه دي نو د ټولو نه زیات تعداد بدلي امت وي حدیث د صحیحینو کې راغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة زما دې په غزاد باندې قسم وي چې زما روح داغه په لاس کې دی داغه په قدرت کې دی تاسو به د جنتیان او غنیم خلک یې اخوانی چې څومره په سونو زرګونو امتونه تیر شوي دي نو باغې کې بنیم تعداد تاسو وي حدیث د مسند احمد ترمذی او ابن ماجه او غیره کې راغلی صحیح حدیث دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای اهل الجنه 20 و 100 صف منهم 80 من هذه الامه جنتیانو با شپک شلی صفونه ای اتیاب پکې د دې امتی سلويخ د باقی امتونو دارنګ حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې يدخل الجنه من امتي 70000 بغیر حساب زما د امت او یا زر کسان خو بغیر د حساب کتاب نه جنت لوردن کیږي دم یو مسنون عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان باندې مشولې په صحابه کرام هم مشولې امت له تعلیم هم ورکړې خدا دم په مرتبه د سبب کې دی لکه څنګه علاج کول مستحب عمل دی بعض خلق له الله دمر کامل یقین او اطمینان ور نصیب کی چې دا الله په فیصلو باندې دا غي یقین منو جایز دمم نه شي نو د دې او یا زور صفت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ذکر کوي چې لا یسترقون چانه بد دم مطالبه نه کوي قبل باندې بدم اچي خو کله نه جوړ شو نو دله په فتح چې دا بیماری الله راوستي او کله چې دا الله خوښ شي لري کوي او دای په سيزونو کې سپیرواله نه غني دا بنوي چې فلانه شي سپیره ده دا فلانه کار کې میکړه نزوس څه خوشحالي نه محسوسوم څه خوشحالي نه وینم نو په سيزونو کې وسپیرواله نه غني په الله به پوره یقین وي او حدیث د ترمذی کې ورسره دا الفاظ هم سی وای راغلي دي مع كل 1070 الفا په او یو زرو کې د هر یو کس سره به او یا زره کسان وي او یا زر به بي حساب بي کتابه جنت لور دد نکیږي نو په دې کې به د هر یو کس سره او یا زره کسانی نو 70000 لږ په 70 کې ضرب ورکی تدینه جوړیږي 4 عرب 90 کروڑ زمونږ د پاکستان آبادی لا اوس هم وي 25 کروڑ او 26 کروڑ کې چلیږي نو څومره پاکستان د آبادی عمر خلک ته جوړیږي دا د الله رب العالمین رب العالمین هغه وسیع رحمت دی او دې امت له غرواله ورکړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سبب باندې او حدیث د ترمذی کې بیا د الفاظن کې وایي راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وثلاث حسيات من حسيات ربي عز وجل او دري لفي د رب العالمین د لفنا کما یلیق بشانه رز د قیامت ټول خلق بشفاعت کی انبیاء کرام یعنی کان صالحین اخر کې به الله رب العالمین اعلان وکړي چې ټول شفاعه ختم شول سفارشونه وکړ رب العالمین پاتې دی نو د دې امت درې لپې به خپل شان مطابق را واخلي چې د جنت د فارا شول او د الله رب العالمین عظیم قدرت ته لوی شان دی وی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه فرض د قیامت بر ازمکه الله رب العالمین په موټي کې را بند کړي او اسمانونه بر الله رب العالمین په خلاف کې کما یلیق بشانه دې حدیث دغه آیات مبارکه تفسیر چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام قول حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی مسجد نبوی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر ناس او دا آیات موږ له بیانول والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس تر اشاره کوله دا بوت به کله راغونډي کې کله به کولاو کې تر دې پورې وای ما سره یې پیدا شو چې دا منبر لاندې نه داسې خوځېدو ما چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر اتریو نزی یو دا چې د دې خلیص پکې دي په خپل باندې سپکې سپورې وای مسلمانانو باندې طعن بهتان لګول بدنامي لګول او دویم دا بزدل او ډرپوک خلق ني که مقابله د مسلمان سره راشي نو بیا شاکې مخامخ کېدې نشي لن يضروكم الا اذن او پرسئی سره د خلقنا د مؤمنانو په غرسئی او پړي باندې منګولې ولګي د حبل من الله او حبل من الناس نه مراد قران او سنت دي چې دای په قران او سنت باندې منګولې ولګي نو د دې ذلت نه بچي یا رسوي به درشي ورنه دا ذلت د دې مقدر ده او خواري په دای باندې لیکل شوی دا دا پټا په شوی دا کمال او دولت ور سره ډېر ومنه خسترګې د دې اوګيري وضربت عليهم المسكنه مقرر کړي شوی د کدی باندې غریبي او خواري زړونه د فقر او د مسکنت نه ډکني مخکې سوره بقره کې در لته شول په آیات یو شپیتم کې دا رنګ په آیات او اتیایم کې چې لای به انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام وجل او په دې سوره کې در لته آیات یو شپیتم کې تیر شول او دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اثر موان ته ذکر کړو چې دا دومره بدبخت او سندله قوم چې په یو یو ورځ باندې درې درې سو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام شهیدان کړي دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين